خلا خلا یو سړی یو سړی دا هغه دوا منځي دی وسط خوندې دواړه یې دواړه نه وسط وخت جذباتو کې راغی یا د نس خبر په بعد کې ایوې ته ویلي چې زه تاسو سره چلو ماخ کتابت کړی یو شل زره یو دیر زره روپۍ راوړه تا به ځا ځا اوس په دې زمانه کې کتابت کې د دغه کوم چې مکاتبه نه ګرځولې هغه سره جما کول شي کړی او دغه کول شي ځکه مسله دا ده کومه خزه چې هغه مولا ورته ورسره عقد کتابت وکړي دا مولا ورسره جما نشي کولای ولا هغه من وجه حر له من وجه غلام له اعتبار رقبه سره غلام له په اعتبار تصرف سره سره حر له نو ځکه چې باندې شو کول وکذا الكتابه كالاعتاق في هذا وکذا الكتابه الكتابه لك ازادول د سيدي في هذا فريق چې وتی د اخرى چې کوم نه مکاتبه ګرځول دا حلاله ده دوه مینځي دي خوندې مولا دوه نه بو سو اخیستل او په مولا باندې قرضه واوختله دایوا مینځه هغه رهن کړل غاڼه یې کړ یو چا سره ایا په دې هند غاڼه کې د کوم د سره پاتې چې ما کول سکنس کول نه سکول ولی ځکه د راهن په صورت کې هغه مرتهن د دې مالک ته لکه کاسه لکه محافظ ده محافظ د مالک خو نه د ملک نه ده وته او برهن احدهما او یې مزدور کړ چرته مزدور کړه کوي و اجارتها و تدبیرها مدبره وګرځو چې زمرسمه بیا وتا آزاد چې تم جما لکوا چې کومه مدبره نه ګرځولې مزدور نه ګرځولې مرهونه نه ګرځولې هغه سره جما کولای اگر ټول ستونو کې د ملک نه وتی نه لا تحل الاخرى ولانها دغه مرهونه مواجره مدبره لا تخرج نوزي بها په دې فعال سره ملک دې ملک کسباز ده وقوله مصنف ویلي بملك او نکاح اراد به النکاح الصحيح چې په صحیح نکاح باندې ورکی او که په نکاح فاصله باندې ورکل بیا هم هغه چې کوم په نکاح ورکړ دا غي خور سره جما نشي کوله اما اذا زوج احدهما نکاحا فاسدا لا يباع مباح له د مراله پر وت الاخرى چې کوم په نکاح نه ورکړي البته یو صورت ته چې چېرته د مولا د امر په نکاح باندې ورکړ او په نکاح فاسده باندې او خاون سره جما وکړل اوس نکاح فاسده خو نه شو کنه او چې جما یو کړي جما نه بعد الکه عدت په دې لازم لازم ده عدت ته ګوري به یو میاس یو حیض خو شي مسله باندې نو په دې عدت په زمانه کې چې کوم د دې جما کول چې کوم شي په نکاح نه کوي خو شي مسله ولې دا عدت ته په منځله د نکاح باندې ده عدت په منځله د نکاح ده ولې په عدت کې سره خپل خځه د طلاق ورکول شي کني شي ورکول او کولای شي کنه ولې ځکه یې رفع امکان د نکاله من وجه نکاله نفقه او سکنه ټول ته لازم خوش بس نو بیا جما کولای شي البته چې د تیر شي بیا حرمت درته بیا را واپس شي حرمت بیا را واپس شي بیا یې سره جما نه شي کولای تر څو پرې دی وی مالک بل څوک ګرځول نه په مل سره په نکاح سره اعتاق ولا ورنه کیږي خوشي مسله وي الا ان يدخل زوج مګر هغه وخت چې زوجه لکه یې لا ګرم کی بیا د دې منکوه په نکاح فاسد سره فی په نکاح فاسد دي ولې لانه شان دار لانه دا دخول تجب العده دا ثابتوي عدت عليها فدي منکوه په نکاح فاسد سره والعده كنکاح صحیح عدت په شان نکاح صحیح د نکاح صحیح سره جماع جایز ده عدت په سره چام نکاح خدا دې څنګه چې ابد الابد دا وقت ده تر څو وخت پورې جماع ته جائز تر څو پورې د تیر نشو فی التحریم على المولى په حرمت کې په مولا باندې مولا باندې دا حرام نه ده چې وذکر موتۃ الغیر ده موتۃ غیر دې غزوج موتۃ ده ځکه چې جماع سره کوي دا ګمان چې زما خزر کوزوی راغی له چا به دې مولا وي کې به دې غي زوی به دې غي خو غلام به دې مولای غلام به د مولای د مولای خره ولوت یې هدا او ما ایوه ته هم لاس نه دور وړل چان دین په شروع کړ ته چان دین نو یې سره جما وکړه ابل سره به چرته جما نکړي که وکړه حرام وکړه ګناه کبیره وکړه اصل کې خو جمع د اختیو نه روا ده جمع د اختیو نه خو اختیو نه یو اخته او تکرار په یو وخت کې د جمع نه خو نه روا ده بیا خو لکه په کار چې ټول خزه لکه ټول سړی لکه یو ځل جمع کول نو د ګرځېدل یې ها کله ده ذکر ابو وکل امراتین قاعده د ذکر کوي د متن والا مسله خو په خوند کې و چې جمع بین الاختین جائز نه کاهنه وتین دا نه وتین نه کاهنه وتین وحرک او وتین فعموک دا حکم عام ده کلیه دې ورنه راو باسه اه هغه دا هر هغه دوه خدي چې دا غو په خپل منځ کې چې یو مذکر فرض او بل مؤنث فرض کې نکاح نه کیږي نو دا غو جمع کول هم په نکاح کې جایز نه دي مثال په تور باندې د ترور او د وريري د ترور او د څه د وريري نکاح کیږي نه کیږي د یو بل اجنبي لپاره هم دا جایز نه ده چې دا ترور هم په نکاح باندې والي او وريري هم په نکاح باندې والي خوش مسله بس ځکه یې کې لکه وایي دا و الک سره وجه سره وجلاله چې دلته بیا چې رحمي ختم شي څه ختم شي ځکه دا بني وګرځي څه وګرځي بني ته بیا ترور ترور پاتې نشي خور دا ورېره ورېره نشي پاتې دا خو څه کوي چې یو سړی په نکاح کې راشي شازو ناري الا ماشاءالله که دوه ورونه یا درې ورونه درې خوندې وکي درې خوندې کور ته راوړي ته په خدای باور کې چې هغه کوم په سرونو کې لاسونه سره بندي خدای دې خیر ورته پی پښتو نه پوهېږي ها کړه نه غواړي جګړه جوړي ضروري یا درې او درې خوندې وکړي دې غریبان خدای له وکړي چې دا کور سره راوړي دا خدای خوندې ژوندۍ به خطر نه هغه یو وایي چې ما کته باز ډیر خده ابل ورته نه مړه کتاب لاس درته ډیرانی خان ده ما خامن ټول جګړه جوړي سرونه کې لاسونه سره بند کړی دي کله جګړه هم کړته چې ده ها موږ مانشره کې سبق کې طالبانو الکه د خود سره جګړه شو جګړه جنگ دوه سره هو حال چې زه یا ده نو سړي ورته ویلاړو یې خلې د خپل ځان اگر که تاسو د کتاب لیکلي امام ابو یوسف قول را نقل کړی التقبيل على خمس اوجه دا بوسا دا په پنځو الک فتاوی هندیه دا نقل کړی قبلة الموده ته محبت بوسا للولد فلار لك بوسا اخر د زوینه هغه په طب علی اخر په دې رخصار باندې وقبلة الرحمه د مهرباني الک پلار چې بوسه اخلي زوی نه او چې زوی دی پلار نه بوسه اخلي په دې سر باندې وقبلة شفقه ورور دا ورور دی هغه نه په دې تندې باندې بوسه اخلي په دې یاد نه او بل قبلة قبلة شهوه ده د خپل خځې نه الکه څه بوسه اخله په خلو کې مچو کې څه مزه درکې یا څه نه په خلو کې بوسه اخله اخو دې خطر قبل ته کوت تیرې وقبله التحيه للمؤمنين على اليد ولا اسباني ذکر دي خدا مسله دي کې تفصيلي خبره ده چې دا چا د لا سنت بوسه اخستل ټیک ټیک ټیک نه دي هغه سړی ته ته ګوري کدی په دې چې په کې تکبر راځي بیا به سم ونه اخلي ایا تا مطلب چې اپروسی وي څه وي احترام دې متا چې اپروسی کې بیا ما اخلا پولیس خبره وي او کاسه لکه استاد دی او شیخ دی او پیر دی او ګوسلی او ناخته د یاد نه بیا ورنه اخیستلې څه خلکو نه لاس راوچت کی از وسیږي راوچت کی بهتر دا چې بوسه ناخلې په دې د دې تندې باندې واخلې خو شي مسله ده یا د نس ته تندې نه موږ راځو په بوسه اخیستل په تندې به ماکستل یا د نس یو یو ځای ما ورته چې دا ماستر کې ډېر درد لګولې دم واچو بیا د نظم بیا خضر علن کړه سر سر مې ورلن دلته دم اچو کله دم خلاص دلته مې بوسه زه ته خندل وی خندل ډیره مزه یې ولا وکړه په پوز چې چل ګرا سره وکړه سر مر کې درد نو بیا د نن خبر خره نه دا ويكره ان يقبل رجل فم رجل او يده او شيء من او يعانق معانقه چې دا غوړي سره واړی دا خو دې ټول کې خبره به ورس درته کوي وذكر الطحاوي ان هذا قول ابي حنيفه دا امام ابو حنيفه قول بهتر دا ما ياخلي بوسه نور غټ غټ خلک بزرګان کاوله اخلي اخلي به تر دا نه مې اخلي تاسو ته پوهه صحیح نه ده پته نه سره لګیږي لکه ما د چې نه چې هغه په بریته ګوته چیرې کې چې زموږ هغه لوی تر ساګي نو ها یا د نه سمج کې نه راځي خبر وذكر الطحاوي ان هذا قول ابي حنيفه ومحمد زموږ حضرت مولا دا له حقانيك زموږ دوره کوله نو ما الى الاصل نو بوسه واخستل خدای شه بیا هغه ما ته ویل کړه ما کا او تاسو کار خو وشي زمون کار وراله خراب کی تاسو کار وشي خیر زمون کار وراله څه خراب کی دې نه څه بعد یو لوی بزرګ لوی ولي ولاو یو زیر اغلو ما له لاس نه بوسه واخیسته هغه زما له لاس نه بوسه واخیسته دوه راو شوې د څه سمه کې کله نو زما خو جواب دراله راک کله نو بار تکلیف وذكرت أبي أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف رحمه الله لا بأس بالتقبيل أو هذا أجود هذا أجود ولهما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المكامعة فإغمار صلى المكامعين على لك منع فرمي له وهي المعانقة آه، وعن المكاعمة وهي التقبيل وما رواه محمود على ما قبل التحريم حضرت جعفر نه یا د زید ابن حارثه نه چې نبی علیه السلام بوسه اخیستلې وه یا یې معانقه کړې وه هغه وخت چې کله حرمت نه و راغلی قاسم قال الخلاف في المعانقه اصل کې تطبیق دا ده هغه معانقه نه من راغلی چې سړی یو لنګ اچولی د زنګانو تر دغه دي سي پټي لنګ اغوستل باقي کپړې نه ایسي او بیا غیږ ورکي بیا د نصف ور المعانقه في ازار واحد اما اذا كان عليه القميص او جبه فلا باس به بالاجماع وهو صحيح تقبيل هم جائز اذا لم يكن على وجه الشهوه بل على وجه المبرر لا باس به کدنې کې په وجه د احترام په وجه بیا بری کې باک نشته خو شه مسله باندې خو توغل ما پکې کو یو مخ ډیر ځان قال ولا باس بالمصافحه مصافحه لا اسمانه چې دا ملاو کی لانه هو المتوارث مصافحه څنګه سنت دا لاس مو تور کې دا بل لاس به هم ور باندې کیږي او لاس به وخته بعض خلک هغه دیر نه وړو کې وکړه سړی هم لاس سره ملاوي دواړه لاس ورکړه دواړه یو لاس مو یو لاس ته نه مې کول خلاف سنت ته رسول الله مبارک به چا بلاس مې اول دواړه لاس ته ورکړه او دې څه نه نه خېجه خېجه خېجه ها وشته نه پوهېږي او چې چاله ګوري به څنګه او ته نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې عجیب المجامع د شپې ته پر د توجه ورته ورکړه ها د دې دا یاد نه همغه دوه ټکي ذکرې دور تکبر اپ کې نه نوتی غضب یې نه لانه هو المتوارث دا نقل سوا د یو بل مصافحه وقال عليه الصلاه والسلام سنه القديمه في البيعه بيعات کې څنګه بکې یو مرید مرید الک خپل پیر سره بیعت کې یو لاس کې کډواړه دواړه نو دواړه لاس دا چې کوم دي سنت دي په دواړه لاس سره دې کې ته دې سره ازاله د تکبر راځي چې چا کې تکبر خدای به تکبر په ختم کړي او په یو لاس باندې استلمه چې تکبر نه نو پیدا بسي او کوي ان شاء الله ترقی به وکړي خدای کوي پښتو نه پرې وقال عليه الصلاه والسلام من صافع اخاه المسلم وحرك يده څه پوهیږي او تاسو خو پوه شئ ورباندې وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز بيع السرقين والشاي خرط ولا هم لا روادي مكروه لي ايضا هم ذلكم ولانه نجس العين والشاي ده نجس العين مردار دي کله نه پاکي کوم شي هم نه پاک لاندې هم پاک ندي رایع ټیک سره لپاره لرولو د د فصل د کش د فکان مالا دا سرقین مال سول مال محل البيع مال محل سر بيع بخلاف العازره بخلاف تصبانه د تقاضاګانو باندې دا خو دوی ویلي خدای دې هدايه مولا نو خبر سي لکه د انجمن تعلیم قران د ټیم ګن ټول لکه پټوي ته وځي او دا دوره د پرځګانو د پټي دوره با سول چې د چې غنم راشنه کوي چې سبا کوي کنه نه دغه تاسو خدای کې زړی حالا لو شيخان هو خاف بخلاف العذره وخلاف على كل انسان التقاضى لانه ينتفع بها مخلوطه دا خلاص دا دلیل د بخلاف العذر نه ده دا دلیل پر دلیل چې ولې جایز دی وګورئ بلان دا غشایان دوه قسم دي یو استفا ستره غشایان راوړي هغه استعمال دغه دی هدايه مولا تقریر مالوي چې دغه استعمال ټیک نه ده انا د سلاین دي نه خرڅول سید لکوي نه استعمال کومه مسله باندې او چې مخلوط وي د خاور سره او خاور په غالبي به استعمال او خاص کر دا کوچیانیان خلک چې کوم چرواها دي هغه دا پوچی خرڅي پچری هغه خرڅي دي خدای معلومه چې هغه خرڅول جایز نه دي سبحان الله عجیب غریب مسله ده پښتنه پوهیږي خلا ويجوز بيع المخلط وهو المروي عن محمد وهو الصحيح هدايه ملاولته وهو صحيح وكذا هم داشان بعد خلق ديران اه اوه بعد خلق ديران خرطي د غوا خو شایان جمع کړي ډیرانه ونه جوړ کړي بیا ټیکټر او تراول خرڅي دې دا معلومي دې خرڅول اخو بالکل خالص دي بالکل صفا ستره میکس نه دي اوریجنل دي وکذا دا شان ته جوز جائز الانتفاع بالمخلوط لا بغير صفا خبره لا بغير مخلوط في الصحيحه والمخلوط بمزرة زيت مخلوط دا پشان دی غتل باندې خالتته النجاسه چې نجاست سره ګرځي کم د کړي د نجاست که نجاست کوم به استعمال خو تول ټیک ته نجاست کې زیات د ټیک ته تاخذ ور کم سبق تاسو ویل لکه تاسو خو ښه شریک